زما عزتمندو مشرانو او ګران ورونو دوستانو د سید الکائنات د سیرت مطهره په سلسله کې دلته ما بیان شروع کړ د هغې صفات د هغې معجزات د هغې کمالات څوک بیانولی نه شي او نه د هغې حد شي په مسلمان باندې د هغه محبت فرض دی او د هغه بندګي، طاعت، د حکم منل، د هغه په نقشه د ژوند باندې تلل. زموږ ښکلي پېغمبر وايي چې هغه پورې سړی مسلمانېدی نه شي چې زه ورته د خپل ځان نه، د خپل پلار نه، د خپلو بچو نه او د جهان د هر څه نه زیات ګران نه شم، نو چې څو به ورځې ورته زه محبوب تر شوی نه یم، د هر چا نه ورته ګران شوی نه یم، هغې پورې دې مسلمانې دې نه شي. د ایمان یو دوه درجې دي، یو خو عقلي ایمان دی د محبت یو عقلي محبت دی یو ایماني او جذباتي محبت دی عقلي محبت خو دا دی چې خدای پاک د هغه په وجه مونږ ته ښکلی لار د هدایت ښودلی ده که د هغه دا هدایت نه وي زمونږ دنیا او آخرت به سپېره وي نو دا خو عقلي محبت دی او دا هر مسلمان کښې او چې دا پکې ني هغه مسلمان نه دی دسره او یو جذباتي او ایماني محبت دی چې دا هغه یاد به خوند درکوي دا هغه خبرې به خوند درکوي دا هغه د ملک صفت به خوند درکوي د هغه د سنتو تاله خوند درکوي، د هغه د جامو او د نشستو برخاست هر څه به تاله خوند درکوي، نو د عقلي محبت نه پس دا ایماني او جذباتي محبت هم ضروري دی. او پاکانو بندګانو د هغه د امت کې هم دغه محبت وي صحابه کرامو کې دومره محبت چې د ټول پیغمبرانو اصحابان دا جمع کې او د هغوی د خپلو پيغمبرانو سره محبت او عقيده تراجمع کړي نو هغه زمونږ د صحابه کرامو لسم حصې ته نه رسي خدای پاک چې څنګه زمونږ په پيغمبر کمالات ختم کړی وي نو دغه شان د هغه په اصحابانو باندې د هغه محبت او تابعداري ختم کړې ده نه زمونږ د پيغمبر په شان پيغمبر شته او نه زمونږ د پيغمبر د اصحابانو په شان اصحابان شته دا به عقيده لرې د صحابه په بیان کې دا راځي چې چاغي ته مخامخ کتی نشو او چې خبرې به یې کولې داسې به خاموشه ناست و لکه سړی د مرغۍ ښکار ته ناست وي او خوځي نه، چپ به و، کان علی رؤوسهم الطیر، د پېغمبر لاړه یې ځمکې ته نه دي پرېښې، په مخ به یې راښکلې او د پېغمبر د چاره دار مو بې ځمکې ته نه دي پرېښې، هغه به یې په لاس او په مخ راښکل. د پېغمبر وینه پېدو ته نه ده پرېښې، د پېغمبر وېښتې ضایع کېدو ته نه دې پرېښې، د پېغمبر مستعملې جامې، د هغه بڼې، د هغه لوښي هغه اوسه پورې امت کې محفوظ دي او په هغه شکل د دواړو جهانو سردار به سر پرېښی وای. نو په اخیري حج کې چې لاړ نو سر یې وخوړو نو نیم یې یو صحابي له ورکه د هغه نوم دی ابو طلحه او نیم یې په خپله تقسیم کړ هغه ویښتو یو یو دوه دوه چې چا سره و هغوی دومره په احترام ساتلي دي چې د هغې څه مثال نشته حضرت خالد ابن ولید هغه په پټکی کې یو ویخته ساته نو یو جنگ کې سخت جنگ او ډیر غیرتی صحابي تیر شوی حمص کې خښ دی او ورسره زویم خښ دی، زه زیارت له ورغلی یم، شام کې یو ښار دی، نو هغه په یو پټکې تې په جهاد کې پرېوت، سور شان برک پټکې به یې په سر و، نو د کافرانو په هغه جمګټه کې. په ګڼه کې ځان یې ورننیست، خو ځارونه پرې کېدل او پټکې راوښکتې. بیا چې راووت، مسلمانانو ته راغی، ویل ته د یو پټکي لپاره دومره ځان وژنې؟ پټکی څه شی دی؟ پروت دی او که وې تاسو خبر یې چې دې پټکي کې څه دي؟ دې کې د حضور پاک یو ویښته پښه ساتلې دی او زه په سر ګرځوم اما وی چې د حضور پاک دې ویښته له کافر ورنه رسي او نه ور الله سپروړي او نه ځای کې هغه ته څه پتا اما ځکه دا تکلیف برداشت د هارون الرشید تاریخ کې لیکي، یو لوی بادشاه د اسلام تېر شوی د اېک سوه ساټ هجري نه تر اېک سوه نوي هجري پورې یو حکومت و او ملتان باغ پورې و. لاهور کې ملتان باغ دی. بغداد دارالخلافه وه او د ملتان باغ پورې حکومت رارسېدلی و. شپږ نیم زره اوږدوالی د بادشاه او مشهور تاریخي سړی دی او نیکه مو پخواني بادشاه ظالمان هم پکې تیر شوي دي خو نیکان هم پکې تیر شوي دي دولس پانې روزانه تلاوت کوم او دوه سوه رکعته نفل کو دا زموږ د زمانې پیران هم نشي کولی دا به یې کو نو د اخري که بغداد ته لاړی د بادشاه مقبره به ووینې هلته او هارون رشید تاریخي بادشاه نو د اخیری ورځو کې په دربار کې ناست و داسې طبیعت خفا و یو وزیر دی د هغه نوم دی یحیی ابن خالد البرمکی امر ته قربان نن د طبیعت خفا دی ولی ویسیږي دا پټ سوټ ناست ته خوند نه کوي شريعت خوش طبيعته سړی خوښوي او چې د شرعې د پولې نه وونړي وي نن خپه خبرې نه کوي وي سي وي نه صيب وی که درته حل وی موتی پوره کولی شی نو پوره به یی کی نو هغه نور هم حیران شو وی صیب زه خو به ځان او بال بچ ستا لپاره قربان کړم وی وعده ده وی او وعده ده وی ښه زما اخیری عمر دی او د وفات ورځ هم رانږدې باغونه مې دي اشرفې دي راسره سپين دي راسره خپل ذاتي مال خو يو نعمت راسره نشته هغې پسې خفه يم نو هغه ورته وويل صيب ته ووايه چې موږ وله کوشش وکړو وې ته به پوره کې وې او وې خطار سره د دواړو جهانو د سردار وې اختر دا مال راکړي چې دی ورته ووایي د هغه نو دی خوښیان وو حیران شو ویې ویل صاحب داسې نعمت دې رانه وغوسته چې هغه چا نه د ورکړو نه دی هغه ما څومره په قدر او په محبت ساتلی دی خو تا سره مو اوس وعده وکړه درکوم دی خو هغسې چې د کور نه راوباسم لیدو له زیارت له نو زه مخکې صدقې وکړم او دې وخت کې موږ ته هغه خپله تنخوا هم ختم شوې ده موږ د صدقې پیسې راسره نشته چې وکړم وې څومره پیسې مو غواړې وې دوله زره اشرفه چې د هغې مناسب زه صدقه وکړم پیغمبر وې خو ته خو ډېر وې شې دی نو اشرفې پخوانې او باندې څلور ماسې سیکه ده دې ترکو جوړه کړې ده سیکه د حضور پاک مهر د هغه مهر عمره سیکه جوړه کړې ده او باندې څلور زمونږ د پونډونه چې دي دا اته ماسې او نیم پونډې څلور نیمې ماسې څه کم یا څلور ماسې نو وې مانه کړه. بادشاه زر خپل سیکرټري ته ولیکل چې زما د خپل پیسو نه ده له دومره ورکه ورې کړه. هغه چې څه مناسب خیراتونه او صدقې کولې او د ویښته تعظیم یې ادا که په دې طریقه نو هغه وکړ. به یې وېښتې په صندوقونو کې ساتلو او صندوق کې صندوق یې صندوق کې تا چا څه لیدلي نو په داسې طریق به یې ساتي نو په ډېر عزت او احترام یې راوړو دربار ته بادشاه ورته ودرېده په تخت او رسول یې کتل او ښکلی کاوله او بیا خدای پیسې ته وکړه او وايي ده ته چې قسم په خدای ده ټول عمر مې دا ارمان و چې ده حضور پاک وېښته ما سره دا هغه ايماني محبت دی او جذباتي بيا دې بادشاه ته وه دې وزير ته يحيی بن خالد البرمکي ته چې تو خو ډېر ساده سړی وې ولې وې تا د صدقې لپاره دومره زر اشرفې اغوستې وې ما د خدای سره دا وعده کړې وه که دې وزیر راته دا ووې چې دا بادشاهي پرېږده زه به پې کېنم علې به دا وېښته مبارک درکوم نو قسم دې ما بادشاهي درته ټوله پرېښوده او ورسره دی چې وفات کېده نو وصیت یې وکړ. چی زه خو مرم او زما نیک عملون نشته نو چی قبر کی می کینی نو دا ویښته په قینچی دوه ځایه کی یو یی سراله په یو سترګه کی دی او بله یی سراله په بله سترګه کی دی ځکه چه خدای پاک د حضور پاک د بدن حصه چه کوم ځای پرته وی هلته کی عذاب نه نازلوی دا قرآن شریف کی حکم دی وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون چه پیغمبر کوم ځای وی هلته کی عذاب نه نازلیږی نو دا د پیغمبر د بدن ویښته دی. دا څنګه ویښتو نو چی دا وی شاید چی ما باندې خدای عذاب نه نازل نکړي دوم دا ایمانی او جذباتی محبت ته بل بادشاہ دی عمر ابن عبدالعزیز هغه د حضور پاک نکونه ساتلو ځان سره نو چې وفات کېده وې دا نوکونه ما سره کفن کې کېد نو چې چا سره کم شي پاتې شوي دي هغه ډېر په عزت او احترام ساتلی دی نو دا د محبت تقاضا ده چې دا ته هر شی به خوند درکوي د هغه لوښي، د هغه جامې، د هغه سب پېزار، پڼې شه، هغه او سب محفوظ دلته. که تاسو ترکو ته لاړئ، نو ترکو کې، استانبول کې، آستانه کې، بیا د حضور پاک ډیر څیزونه پراته دي او په رښتیا ځکه د هغوی بادشی وه په ټولو عربو دا مکه او مدینه ټوله د هغوی سره وه نو هغوی ډیر یادګارونه هغه محفوظ ساتلی دی هلته نورو ملکونو کې هم شته خو داسې نشته اشرفې شته د هغې زمانې روپې شته جنډې شته د حضور پاک زمانې دمشق یو لوی عجایب ګر دی نو هغې کې د حضور پاک د زمانې جنډې هغې محفوظې ساتلې دي او اردن کې عمان کې عجایب ګر دی. نه هغه کې د حضور پاک د زمانې اشرفې روپې ما لیدلې دي په د هغې زمانې په کې دې بادشاهانو محفوظ ساتلې دي نو دې ته هغه جذباتي ایماني محبت وایي چې د پیغمبر هر شی به ته محفوظ ساتې د هغوی ښار ته به د عزت په نظر ګورې، د هغوی د وطن غرونو ته، د هغوی د وطن هر شي ته او بیا د هغه شریعت د محبت ګورې، یو تقاضا وي، هغه دا ده چې د محبوب به هر څیز خوند درکوي، د هغه جامې به خوند درکوي، د هغه پټکي بد خوند درکوي، د هغه شکل شباهت به خوند درکوي. دا د هغې علامه ده چې سړی وایي زما ښکلی پیغمبر خوښ دی خو ګرځي کوټ پتلون کې او لکه یې د ظلم ځلاندې ځوړنده کړې او خوراک په ولاړه کوي او په انګریزي تهذیب فخر کوي په انګریزي قانون او د انګریزانو په چټۍ باندې فخر کوي دا فاسده د دې زړه کې به څه محبت وي د عیان درک د دې ظاهري شکل او د جامو د دې اثر يي په اخلاقو او په عقیده او په زړه کې چې چا د کوم قوم جامه خپله کړه زړۀ د هغوي سره شو. چې چا د بل قوم تهذيب خوښ کړ، د هغوی ناسته پاسته يې خوښه کړه، د ده زړه خو د هغوی سره دی، دا زړه د دې ظاهر شي، دا تعبير دی. ما درته بار بار ويلي اوس هم درته وايم، د پرائيويټ سکولونو، هغه سکولونو چې د انګريزي لباس يې په هلکانو مقرر کړی، دا مې ډېر بدي شي. او زه ورته یم یا ځناورو پرنسیپلان یا مردار تاسو ورته ژبه ښایه تعلیم ورته ښایه ټکنالوژي ښایه چې څه ورته د قابلیت څیزونه ښایه دا جامه مو ولې بدله کړه ورته دا شکل هم ولې بدل کړ؟ دا لکۍ پر ده زنې ته ولې ځوړنده کړه؟ دا د دې قوم د غلامۍ نښه ده. نو داسې قوم به ذلیلې دومره غلهګانې زیاتې شوې. نو دا د دغې نتیجه ده چې دوی خپل دین سره، خپل پیغمبر سره، د هغه جامه او تهذیب سره محبت نشته، د انګریزانو د کوارډ سپي دي، د کوارډ سپي دا پلټیر سپي چي کنه دقه شان زموږ د دې حکومتونو سرکاریو او د دې عوامو نه دا چي نقل یې کوي چي لږ مالداري په ډوډۍ به په ولاړه کوي هلکه دا ولي؟ دی وال هغه کیسه چی چی لږ مالداری دعوت نامی او په انګریزی کی چاپ کړی ولی ته یو قوم نه یو جبه نه لری یو تهذیب دی نشته نو که دا ورته وی دا انتها پسند دی ته انتها پسند دی دا ده چې په خپل اسلام باندې عمل کې د انګريز په غلامۍ کې خو فخر کې زناوره یو ځل مې جلال آباد کې تقریر و په یونیورسټۍ کې نو ما د هلکانو ته ووې ما یې اردو زده کې ځکه اردو اسلامي ژبه ده د عربي ګوره د اسلام نه مخکې وه او فارسي هم د اسلام نه مخکې وه اردو شاه جهان بادشاه زمانه کې جوړه شوې ده او اردو وایي لښکر ته نو فوج به او ملک ډېر لوی و نو د فوجونو د رابطې ژبه چې مشترکه یې هغه اردو جوړه شوه نو اردو خالصه مسل اسلامي ژبه ده او په اردو کې د عربۍ نه پس ډېر کار شوی دی. تاریخ، تفسیر، د حدیثو شرح، د فقه، د فتوی کتابونه بې اندازې دي، یوازې د پنځو سوو نه زیات د حضور په سیرت باندې په اردو کې کتابونه لیکل شوي دي، یو یو جدا جدا، نو ما ورته وایي اردو زده کړئ چې د اسلام د علومو نه خبر شئ. نو بیا راپسې اخبار کې راغله چې مولوي صاحب زه یادوم چې دې مونږ د پنجابیانو غلامان کړي نو ما ورته وې د انګريزي په زده کولو کې خو فخر کړی د انګريز په غلامه چې د هغې سپي او دسمال ته مه خورئ پنجابي خو مسلمان دی که په ژبه چې غلام کېږي خو د انګرېز غلامي دې خوښه ده د مسلمان دې نه ده خوښه دا زموږ د خلکو دغه دی دماغ یې دی نو په خپله ژبه د پېغمبر په خوراک د پېغمبر په طریقه د پېغمبر په ناسته ولاړه د پېغمبر په تعلیم دا د هغه محبت علامه ده که سړی وي زما خپل پېغمبر ډېر خوښ دی او زه بیت الله ته دوه ځله ننوتم او داسې چل مې فلانکي زیارت ته لاړم پټکې راته په سر کړ خو ژوند دې ټول د پیغمبر نه خلاف دی نو ولې دا روغه ځناوره نو پیغمبر سره به هم جذباتي محبت یې دا درود شریف چې مقرر دی دا هم د ده د محبت یو یادګار دی خدای پاک او ملائکې د خپل شان مناسب په سيد الکائنات درود شريف وايي، د چا رحمتونه يي د چا د امت لپاره د درجاتو د بلندۍ دعاګانې يي، خو خدای پاک شريک دي په صلات کې. د هر چا صلات په نبی کریم د هغه د شان مناسب دی نو د خدای صلات په سید الکائنات یو شان دی د ملائکو بل شانتی او موږ نه غواړی تاسو هم پرې صلات او سلام ووایئ نو دومره لوی عمل دی چې خدای پاک په خپله په ځان شریک کړی دی او اول نه یې پکې ځان شریک کړی دی دا د محمد زموږ په درودونو د هغه درجې نه به لندیږی زمونږ به څه یو زمونږ دا ګنده خولی ده نسوارو ډکی دا د هغه د حق ادا ده هغه له خدای می شامر کړی خو فیده تا ته او نقصان تا ته د دې وجه نه فعل په ړومبۍ فعله کې دا ده چې د دواړو جهانو سردار وایي چې چا په ما یو ځل درود شریف وویل خدای پاک پې په خپل شان لایقه سره لس کرته درود شریف وایي یعنی لس کرته پې رحمتونه او برکتونه نازلوي د هغه د شان مناسب نو دومره لوی عزت دی او دې ته له ټپ ټپ هلته درې ځله ټپ ټپ ټپ ټپ لکه ټپس هم لیدلي یا ګرګس نو په یو ځل نه ننوځي نو د هغه جواب صحیح نه و امام ابو حنیفه چې شاګرد په دې جګړو کې مسلو کې به جګړه نه کوي دا د اهل حدیثو مسلک نه چې مو مخالفو نو دا فلیا دې د وجه نه نه دا امین به جهاد وجه دا په سلور واړو مذهبونو کې اختلاف یو سړی نه تاسو که چې ته مسلمان یې هغه ویاو او ته ورته تا سره څه دلیل دی چې خدای یو دی ا دلیل ویل شي تا سره څه دلیل دی چې پیغمبر زموږ خبر اشتیا پیغمبر خدا ورته زما نو پلان مسلمانان دې څنګه الحمدلله زه مسلمان یم ځکه په دلیل خو نو په ایمان کې تقلید منی زناوره او د مور پلار خبره یې منئ او د قلیدین او امین دا خو د غوره او ناغوره مسلې دي مستحب نو دې کې به دا د وایي ښه د مور پلار پسې دا خو به کافر وي ټیک دا کافر او وینا غلطه و ځکه نوی دین ورته راغی دا مونږ ته نوی دین نه ورسه که نوی دین دې راته راوړي خو درته به وایي چې واقعي دې د مور پلار تابعداري ښه نه ده او که دین هم پخوانی وي نو دا چې دا مذهب نه مني که نه دا ډېر دا بې وقوفه قوم دی دا خلک په دې طریقه دوکه کوي ما مونږ مسلمانان یو په دلیل خو هر سړی هر ملا په دلیل نه پوهېږي نو عام سړی چې هغه نسوار خرڅوي ټانګه چلی رکشه چلی هغه په دلیل پوهېږي او ته ورته وایې نه دلیل پسې ځه زه خو هم ډېر کمعقل په دې دی چې یو سړی ناجوړه شي زوی او ډاکټر له یې بوځي او دا لا مذهبه سړی ورته وي ډاکټر له څه نه ځې د ډاکټرې کتابونه دي هغه وګورئ او مرض به معلوم کړي او نسخه به ولیکي هغه به دې زوی له ورکې نو سلې ډاکټر نه بوځې نو ته به ورته څه وایې چې ټیک ته دا کتابونه شته خو زه په هغه کتابونه نه پوهېږم د هغې ماهران دي زه به ماهر ته فخره ځم چې موټر دې خراب شي درته وایي ته به یې ورکشاپ له بوځې خو کتاب لیکل شوی دی په انجینرینګ ډیر کتابونه اب روانه اب وګوره ډیګری به معلوم کی پلاس به معلوم کی او ټیټ به کی نو ته به ورته ټیک ته کتابونه پوښتنه خو په هغه ارزوي نه پیږي زمو ماهر د فنته ده جامع جوړه درته وي درځي له سره د درځي تو کتابونه شته ا به راوالې، قیچي به راوالې، نقشه به راوالې، جامه به کټ کې جوړه به کې، ته به یې ټیک ته دا ستا په په دې خو ماهر ته فرقېږي. نو دا دین هغه د موټرو نه هم سپک دی، هغه د جامو نه هم سپک دی، په هر څیز کی په هر فن کی خلک ماهر د فن ته ځی او په دین کی به ماهر د فن پسی نه ځی کونړ مولا لقمان مولا باجوړ مولا چی په لسو ډالرو خرڅی مونږ ته معلوم نه د ماهر د فن کې بم ګوري هغه ماهرین خدي چې د حضور پاک زمانه ته نږدې او ټول امت هغه د علما او اولیاء وي هغه ښه دي که د څوارلسمې صدۍ نو دا لا مزه بخه نو دا تحریک مې بدي شي او باقي لاسونه او چتون دا راغلي دي په څلورو مذهبونو کې دوه مذهبونو کې لاسونه او چتون شته او دوه کې نشته جهر په دوو کې شته په دوو کې نشته قرات خلف الامام څوک په جهري کې وایي په څوک سري کې وایي دا یو مذهب کې دو مذهبونو کې په پټه کې وای په سرګنده کې نه کوي دا بږي زمون مذهب کې عام مشهور قول دا دی چې نه په پټه دی نه په سرګنده کې وای د امام بیان استا د پاره کافی ده نو دا مسئلې اختلافي دي په څلورو واړو مذهبو کې خو چې کوم مذهب په کوم وطن کې راغلي هغې نه بار ته مه وځه ځکه شرمخان به دې خوري ځان له به قادیاني کتاب درکړي ما قادیانانو دلیل لا تخخ کاره شو قادیانې به شي ځان له به د عیسایي کتاب وګورې ما خو د عیسایي دلیل مضبوط لیده نو بس چه تاته وی دلیل پسی ځه نو سال له به قادیانی کتاب ګوره سال له به د عیسائی ګوره سال له به د یهودی ګوره نو په دې خوار سړی نه پیږي نو سال له به د غلط پیږي لوی مریان جواب نشي کولی د عیسایانو د بعضو خبرو نو ته به څوک نه سوري تنګیواله دا خلک دا تحریک نه دی خوښ چې وایي مذهب پرېږده دا ډېر جاهلان دي دا د امت خیرخوا نه دی چاړې داسې ملک چې نور پکې داسې دا وطن ته تللی داغه مسلې تپوس کوو چې دا ته پېښه شي هغه وطن چې کوم ځای کې شپږ دولس ګنټې شپه یعنې پرله پسې څلېرش ګنټې شپه راځي او کله څلېرش ګنټې روځي هغه ملک څه کوسېدی نه شي هغه نوې درجې هر ځای بلد باندې دی قطب جنوبي یا قطب شمالي د چیاسر درجې هر ځای بلد نه مخکې آباد نشته نو دا ځای ته چې سړی لاړ شي چې شپه دومره اوږده وي نو نږدې ملک پسې ځه نږدې ملک کې چې څه وي هغې پسې ځه چې هم سر درجه ارض بلد نه قطب شمالي طرف ته دی او دې خوا د خط استوا نه جنوب ته پینتیس درجه ارض بلد نه خواصل شته مزمبیق آخری جزیره ایک سوه او پنځوس هجري کې په اقتدار بدل شو د هغوی جنډه توره وه نو د بیت الله شریف اعلان هم هغوی تور کړ نو دا د بني عباسو د زمانې نه د ایک سوه او پنځوس هجري نه دا تور غلاف د بیت الله شریف شروع شوی دی مخکې به هر رنګ و دا یا نه ځمکه دوه قسمه دي یو هغه ځمکه چې په باران اوبه کېږي قدرتي لکه د عامې للمې چې ورته موږ وایو دې کې لسمه حصه ده او کومې ځمکې چې په عرګ اوبه کېږي یا په ټیوبویل اوبه کېږي یا سرکاري نهرونه یې هغوی ته بیانالي نو هغې کې شلمه حصه ده دا یاد لره مزدوری به د دانو نه نه کټ کوي زکات به د ټولو دانو نه ورکړي چې څومره شوي مثلا شپږ شلې غنم دی وي شپږ شلې منه غنم او لس منه په مزدورۍ کې لاړه هغه لس منه به حساب د ټولو به ورکړي زکات دا نه چې په دې سره خرچه راغلي د مزدور یا د خاورې یا د ډیران هغه کټ کېنه هغه د ټولو دانو نه غوړ خو لسم او شلم فرق کاوه د فصل لسم او شلم او د روپو سره وختم روپې چاوی یو جائز سوال کوي خدای پاک ته سړی نه قبليږي نو سبا کوي نه قبليږي خو ته نه پیږي ته کې په حال پیږي اول دا چې قبلې دل دې ته وای چې هغه شی غواړي نو هغه درته ملو شي دا د قبلېدو یو صورت دی خو دوه نور هم دي هغه دا ده چې هغه شی درنه کړي او تا باندې یو تکلیف را روان دی ته ته نه خبر هغه تکلیف ته نه لر کړي سهار له به دې درس خوړه لاس به دې ماتېده زوی به دې سیډن کو سترګه به یې رنګېده نو تا مې خغوستې وه خو د هغې په عوض کې درنه خدای هغه تکلیف لرو دریم قبلېدل دی چې هغه دنیا کې درنه کی او هغه ثواب د الله آخرت ته پرېږدي د دې داسې مثال دی لکه یو ماشوم یې د اوو کالو او پلار یې لوی مالدار دی جایدادونه یې دي باغونه یې دي دا زوی ورته وایي بابا یو لاک روپۍ راکړه نو پلار هوښیار زوی له لاک روپۍ نه ورکوي ځکه یقیني چې دی خو په پیسو مړ کی معنی نه به ونیسي پیسې به هم ترې واخلي نو یو دوه روپۍ څلور روپۍ پنځه روپۍ وایي پلار یې شرطیا نه کوي خو پلار یې وایي دی دې وخت کې د دې لایق نه دی د دې یو زمانه راتلونکې د ځوان بشي د واده ضرورت دی دله به پې واده وکړم کور به جوړ کړم دا دغه شان د مسلمان د یو ضرورت زمانه را روانه ده خو دی خو تلوارجن دی نو هغه خدای ټول آخرت ته پرېږدي چې د ده د ضرورت وخت کې به ځان سوال به خامخا قبلېږي زړه کې دا امن راولی چې قبول نه شي خدای د شیطان سوال قبول کړی دی نو زمونږ به نه قبلوي دویمه غلطي زمونږ ده چې مونږ د خدای په فیصلو راضي کېږو نه دا جولاګي وزیر څنګه دی درکول شي د کور نه هغه جان مالې لرکا هر هغه شي چې تاسو تکلیف رسي لکه نیګوي دمبران وي مچې وي مګي وي او ماشي دا به وجل روان یو سالونه روان چاوی د جمعې پر په سفر کې نو چې وخت د جمعې د تملو نشي نو جمعې د پاره خو جماعت ضروري دی او جمع نو به به څلور رکعات د نماز پکې موس کړه او چې وخت د تملو شي په هر جماعت کې چې جمع کی نو جمع کړه نو که وخت د تملو نشي نو به به څلور رکعات د نماز پکې کوم زه پیسې ورکول شم او ورکول شم د سړي لس زره روپۍ تنخواه ده خو بچي ډېر دي ضرورت یې دی دی هغه میاشت کې پیسې خرچېږي ته ورته زکات ورکول شي چا وې زما واده مې بل راتلونکي دغه ده چې خدای په خیر وکړي دلته د واده غم نه دی واده د شریعت مطابق وکړه د سنت ابه ولیمه وکړه خدای به پکې خیر برکت واچي او چې ډمان پکې راولې ډول څونه نو انجام یې سپیری د حضرت عمر صاحب جنازه چا کړې وه صهیب رومي کړې وه هغه درې ورځو د پاره ځان پسې نائب مقرر کړ او وې چې کمې پورې د مسلمانانو بل خلیفه نۀ مقرر کړې ته به د جماعت امامتي کئ او مشري به ستا ئې او درې ورځو نه به زیات وخت به نۀ تېرئ بل مشر ئې پۀ مقرر کړ وې دې شپږو کسانو کښې به یو خلیفه کئ خو چې درې ورځو نه زیات وخت وانۀ لې. صحیح بیرونی کړی و هغه اسلامي روړ کړو نبی کړی چاوی په جنابت په غسل کې خلو پوزه کې یو د لوبو اچي غسل پیدا کیږي او یو ځل فرض دی چاوی چې کوم ځای کې د موسی علیه السلام ملاقات د خدای پاک سره شو په کوری تور کې دا هغه خور رانجه دي چې خلک یې چې رانجه خو نه دي زتلې ملته کې کوی تور ته وتلې البته د هغې ګټو یو طرف لږ ګوډه دی، یعنې ګټه چې راوالی چې داسې په ګوتو یې مږې نو هغه دغه کېږي او نور راضي نه دي او بیا یې لیکلي دي چې سیدالکائنات چې خدای سره کوم ځای ملاقات کړی و د هغه ځای خاورې هغه د ملایکو سرمه ده دی دروغ ویلي دي په خدای او په رسول دروغ وایي شاه ولی الله صاحب کوم ځای ښخ دی دلی کې ښخ دلی کې د هغې مقبره ده جدا او د جمعیت یو لوی دفتر دی موږ یو درې شپې هم کړی و هلته کې نو د شاه ولی الله صاحب د خاندان مقبره هغه کې ښخ دی شاه عبدالعزیز صاحب ښخ دی نور اولیاء او بزرګان ښخ دی ځکه لوی عالم و، په دلائلو پوهېده. وي ما ته وویل چې نه، دې څلورو مذهبونو کې حق را جمع دی، د دې نه بار ته مونږ دا په فیوض الحرمین کې لیکي. اوس پوه شوئ تاسو؟ څلورو مذهبونو نه بنوځي. دویم مې چې تا ته اوس خوب کې د حضور پاک چه قربان د علي صیب ډیر صفتونه راغلي دي او ستا د تره زوی دی او بهادر و او ډیر دغه یې کړي دي نو چه زه دې د ابوبکر صیب نه غوره وګڼم نو ښه به وي هغه وی نه ابوبکر غوره دی. د خدای په لوی بادشاهۍ د هر هغه مصیبت نه امان غواړم چې زه یې محسوسوم یا تیارېږم. دا د حضور پاک د خولې ګفت دی، نو اووه ځله بسم الله او درې ځله دا وایه په ځان یې چوپ کوی او داسې مرض نشته چې علاج یې نه خو چاته معلوم نه هر څیز کې خدای عجیبه څیزونه ایښي دي. په ظاهره خو وفات شوي دي، غسل ورکړل شوی دی، جنازه پرې شوې ده، قبر کې دفن دي او خلک قبر له زیارت له ورځي. چې چا قصداً مړی وژلی په هغه او په خطر کې دوه میاشتې روژې دي په قسطن کې خو قصاص دی خو که هغه رشته داران یې د مړي معاف کړي یا په پیسو صلح وشي نو بس ټیک ده روژې په خطا کې درود شریف قدرمندو اوریدونکو د هر قسم دیني کیسټو د پاره زمونږ د دوکان پته یاد ساتئ، صداالدین اسلامي کیسټ، ایم سي ډي سنټر، لشکر آباد، برسته مدینه مسجد، مس سکندر فورا چوک، پشاور شهر. که مان دي که ليډران دي دا په رشتيا مسلمانان دي نو دوی په زړونو کي د خپل پيغمبر محبت پيدا کړي او د هغه د تهذيب د هغه د اخلاقو د هغه د ژوند د هغه د تعليماتو